بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وترکهم مولانا دې دې ترکه کې بحث کړي خداول نه دا خبره ځین کې یاد اوساته کنا چې دا ترکه نه دې دې چې په معنا د طرحه سره شي کنا نو دا یو مفعول غواړي او چې دې په معنا د سیاره سره شنو بیا وسو مفعول غواړي زما خبره دا یاد وساتای کنه چې دلته کې دا هم ضمیر نه دی د کې دوه احتمال دي یو هغه مستوقدین ته چې راځي کې مستوقد ته نو یو هغه ته راځي کېږي او یو د منافقانو ته نو کا مستوقدین ته راځي شي نو بیا پکې ډېری تیاری دي ډېری ظلمات بیا داسې دي چای چې وریځي او مثال په تور باندې او ډیر او بارانم تیزی وریځم تیر شپو مینو ډیر تیارې شوې کنه یو چا منافقانو ته خبره راځي شنو بیا ډیر تیارې سمانا لري نو ډیر تیارې بیا وې دی وې دا معنا معنا لري ډیر چې یو ظلمت ته کفر دی یو د منافقت دی یو د قیامت ته ورځ دی وغیرہ وغیرہ نو دې حواله سره بیا ظلمت څه شی هغه ظلمات بیا په دې اعتبار سره چې ذکر شوی دا جمع ذکر شوی ناول ګور او ترکه هم دی وی دا ترکه په اصل کې په معنا دا طرحا د خل وله د دې لپاره یو مفعول له بیا په دغه ټیم کې د بیا کله متضمن کی کې معنا د سیاره لره د دې بیا جاری کیږي په مجرا د افعال قلوب باندې نو بیا بسو مفعول غواړي دوا کقولهم وترکهم فی ظلمات نګور ظلمات څه مطلب یعنی جذر سبا مې پوي دغه سبا دا مې پرې خو یعنی هغه پرې خپل داړو باندې خوري او دا ینشنه ینشنه معنا دارا چې تناول به سهولت ډیر په اسان اسانه خوري او مې وجه ولته مې پټو کې پرې خو بیا مې ورځو نو غلیوګان لاله وسته داسې خور ټیک شو جی دلته کې اوس مسله دا ده چې دلته کې او مې ګرځاو جز زرات سبا او مې ګرځاو نو دا دو مفعول غواړي یو مفعول دا هو شو ابل مفعول څه شي دا جز په داسې حال کې چې یانوش نه چې هغه بیا پډیر په سهولت سره خول نو د دې مثال او د مخ لپاره مثال ذکر کړ چې ترکه کله په معنی د سیاره سره شنو بیا سم مفعول مترادفین چې یو ځل حال نه دوا واقع شي متداخلین دي ته چې د ددنه هغه بل د د ضمیر نه حال واقع شي اي کې دا احتمال فهمونی شن اي کې دا احتمال دي کې دا احتمال نشته ځکه چې دا جذر سما ذکر شعر دا معرفه ذکر شعر ا معرفه حال نه واقع کیږي معرفه سره واقع کیږي نو دا مفعول ثانی دی په دې کې څه دوه مرای نشته او په ما قبل کې احتمال د دې مشته چې مقبول شي د دې احتمال مشته چې شي ظلمت څه ته وي دا ماخوذ در دې قول د دینه د دې قول نه چې ما ظلمک ما ما ظلمک ان تفعل کذا اے ما منعک اے ما منعک د ظلم خپل معنا سره منع ولې لانها تسد البصر زکه چې دا منکې کنه نظر لره اے تیاری نه دي دا منکې چا لره کنه نظر لره نو ځکه دې ته ظلمات کوي او منک واله راولي درویت و ظلماتهم دلته کې هغه مسله ده ما چې آغاز کې عرض کړې و وترکون فی ظلمات کې ظلمات جمع ده کنه ده نو دا جمع کې چرته دا ضمیر مستوقف تراجع شي خو بیا اسانه ده او کدا ضمیر چرته مستوقف تراجع نشي او دا منافقین ته شي شي کدا چرته مستوقف ته راځي شي ها نو بهر حال دا ضمیر دغه مستوقف ته راځي کاری ته شیخ بیا غ دې دې تیری دی خو ظاهره خبره ده او کاری ته چرته نشي او دې دغه ته راځي شي منافقین ته شي شي راځي شي نو بیا ډېرې تیاری څنګه دی دا غي تذکرہ کوي ها ظلمات در یو ظلمات د کفر دی یوې د منافقت ته بل ظلمت ته یومل قیامت ته د قیامت پر ورځ باندې څه شریعه غتیاری خو په دې معنی سوال نه چې د قیامت پر ورځ تیاری خو اوس نه دی کنه دلته خدای ری فی ظلماتن فی ظلمات خو دلته دنیا کې ذکر شي دي کنه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون نو تاسو پوه شئ کنه نو دا غینه به جواب ورکړی شي هغه جواب دا چې نه قیامت کې چې کومې تیاری دي کنه ظلمت ته یوم القیامت هغه تیاری وسم دي وستي خو اظهار به په قیامت کې کیږي هغه تیاری وسم دي ها واغه اظهار به په کوم ځای کې کیږي دا په قیامت کې به کیږي اظهار به پچا کې کیږي په قیامت لک یوم تر المؤمنین یاد کاغه ورځ چې تو ګوره مؤمنان مؤمنان خزي یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم چې هغه منډي به وي رڼاګانې د دې بین ایدیهم و بایمانهم د دې مخه طرف ته د دې خي طرف ته دا چې به منډي نو انت چې مسلمانانو د پاره څه شي رڼاګانو د دې خلکو د پاره به الته کې څه شي ظلمات او یا د دینه مراد ظلمت ضلال له ظلمت سخط الله تعالی دې ظلمت عقاب او د چاره د عذاب سرمدی دې ظلمت دغه د چا د شدید او ظلمت شدیده ری که انها گویا کې دا چې ظلمات متراکمه پې در پې پې در پې چی نو دغه شانې به ډېری زیاتې متراکم معنا د سی لکه دا غونچې په یو بل مند پاسې داسې نه پراته نو ګوره که تاسو فکر درې جمع سو خبرې ذکر کړې یو جمع په دې اعتبار سره ذکر کړه مخکې چې ذکر شو یا دا ظلمات والی ځکه چې یو ظلمات د چاره د ضلال یو د سخط د الله تعالی یو ظلمت د عقاب یو ظلمت د د دې د دې هغه د سخوالي گویا کې چې دا لکه متراکمې تیری پرتی و مفعول لا يفسن من قبيل المتروف هغه دار و ترکهم فی ظلمات پر خود ردی په تیارو کې لا يبصرون چې دې سوینه نو مفعول د لا يبصرون نه ده دار قبيله د مطروح نه ده المتروک اے مولانا فعل متعدی ده خو نازل شعر په مرتبه فعل لازم ده دا فعل متعدی ده نازل شعر په مرتبه را چا باندې د پهلې نو د مفعول در اکثرون د قبیله نه مطروح نه دی چې متروک شعر گویا کې دا فعل غیر متعدی گویا کې دا فعل څه شعر یعنی فعل متعدی نازل شعر په مرتبه د فعل لازم باندې مقصد په کې څه شعر عموم چې تقید د فعل په یو مفعول دون مفعول پوری اونشي یو طرف هم سي امور متعدد ها او بل طرف ته امور چې شی متعدد دا یو متعدد نم هيئت رواله د بل متعدد نم هيئت رواله تشمول هيئت بل هيئت ٹھیک شو جی کم الفاظ کې مشبہ به کی را بچا کې مشتمل او دوی مدار چې دا تشبیه مفروع کړه تشبیه مفروع څه ته ویل کی هغه دا چې یو ځای کې مشبای به دلته مشبہ به د دې تشبیه ځان لږه سره ورکړه سوچ کوا اوري بل کړي کنه هغه د مطلوبي کني او دا غي نرست زوال راشي کنه چې هغه ورته نه ختم شي نو څه شي کنه پوښ کنه بغت تنا صاحب بس محروم شي یو ځل ا متحیر او حاضر شي نو په جانب د مشابه کې هم د قرنګ خبره ده د صحیح ته هدایت په جمله حاضر شي ده کنه او بیا چې فل جمله او تحاصل شعر بیا ته نه ځان څه شي کړل او بیا ته نه دې محروم شو بیا ته نه دې څه شي شو کنه هغه محروم شو ته مرنه سړی ور بل کی کنه نو سرانا او شي او سفیدم دغه کی بیا ته نه یو د مور مړ شي دا قرنګ دي سړی ته ما فل جمله هدایت شي فل جمله خو ته الله تعالی څه شي کړل کنه هغه هدایت او تا کړې دې فل جمله د په خپل ضایع کړل او د متحیر او حیران پاتې شي د متحیر او شي شي حیران خپل شي شي شي دی پاتې شي ونه راځي دې یاره خو جانب د مشبہ کې ډیر امور دي د سوایا کنه ا مشبابی کې ډیر امور دي سړې دې اورې بل کړې دې اور رڼا شوه دې خمو کمر رڼا کړلا یو دم طوفان داغه اورې بالکل مړ کړې دې نه یو هيئت را منتظر دي بیا یو بل سړی دی چې هغه دین طرف ته مایل شوی دی او دینو ته پیش شوی دی او د دین رڼاګانې لیدلې دي او د هغې ټولې نه فیدین دی هغه او ځان په خپله بیا ګمراه کړل نو یو هیئت د دره یو د هغه نه کم الفاظ چې مشبه به کي او په مشبه کې مستعمل شي مال یو راکه تقدم رجلا و تؤخر اخرى کې څنګه بیا سپوه شو لمن اتاه د بیان الله تعالی مثال دا کس چې هغه تراغلی یو هدایت په جمله هغه ځای کړی او نه رسیدل په نعیم د همیشه نعمتونو ته نو په بقیه دی باقی پاتې شي متحیرا حیران متحسرا د افسوس والا تقریرا و توضیحا دا الله تعالی چې بیان کړل د وجه تقریر او توضیح نه لما د دې د وجه تضمنه الایات الاولى چې متضمن دی دا تقریر دی دا څه شی دی تقریر